الله ما لکم من اله غیره دویم دی دلیل نقلی د اول دعوی الله تعبد الا الله د صورت په سر کې چې عبادت مکوي د هیچا که کوي د یو الله کوي ګوره نوح علیه السلام واقع تاسو واورېده هغه چې اول دعوت قوم ته ورکوم د دغې ورکه که پوهیږی پوه شی که نه پوهیږی راشه بله واقع واورې که په دې هم پوه نه شوی بله واورې که په دې هم پوه نه شوی بله واورې څونه چې سړی کثرت سره د یو مسلې په باره کې واقع واوري هغه خبره زړه ته ننوځي خا قال نو دوی یا قومی یا قومی بود الله نو و الى عاد راولیږه مونږه عاد قوم ته اخاهم رور د هغوی د قوم سړی ته خلک د قوم رور وی هودن چې هغه حضرت هود علیه السلام قال د هود علیه السلام وی یا قوم عبد الله ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ یا قوم عبد الله ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ ما لکم نشته د ستاسو دپاره من اله یو معبود برحق لایق د عبادت غیره بغیر د هغه نه هسې ځانونه مه ستړی کوئ د الله نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته که تاسو وایې لات دی او منات دی او بل دی او بل دی ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر د ځانه جوړونکي د خبرو یې یا قومې ای زما قومه لا اسألکم علیه زه سوال نه کوم ستاسو نه په دې دین بیانولو اجرا د څه بدلې څه د نه غواړم هم نه نو چې د نه غواړم نه نو په تاسو خو څه بوج نه راځي چې دا خبره ومنې ومنې بله دا دی چې کله امیدګله سړی ځکه غوږ نږدي وایي چې انده غواړي نو زه خو تاسو نه څه تمه نه کوم نه تاسو نه تمه کوم او نه په تاسو څه بوج راځي ان اجریا نه د بدله زما الا علی الذی مگر په هغه الله ده فطرنی چې هغه زه پیدا کړی یم افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کوئ ګوره یو سړی درته راغی سوالونه درته کوي مینتونه درته کوي زاره درته کوي ګیره دې نیسي خپو ته دې پریوځي دا کار داسې وکړه دا کار داسې وکړه په دې کار کې تا باندې هم بوج نی او په دې کار کې دې سړي ته هم څه فایده نی لکه دا ستاسو وطن خلک جرګې کوي سوال به هم درته کوي منت به هم درته کوي تیږه راکه او تیږه راکه لږ ځان سره سوچ وکړه دا ولې کوي خو دا ستا د همدردۍ دپاره کوي که نه ستا د فایدې دپاره کوي افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کوئ اوله مسله درته دا کوم چې د یو الله عبادت وکړئ د الله سره بغیر د بل چا عبادت مه کوئ دویم درته دا ویم استغفار له زور ورکې ښه استغفار ډېر وایې و یا قوم استغفرو او ای زما قومه تاسو بخښنه وغواړئ د خپلو تیرو ګناهونو ربکم د خپل رب نه وست ویا قوم استغفرو ای زما قومه تاسو بخنه وغواړئ د تیرو ګناهونو ربکم د تیرو ګناهونو استغفار ووایئ او آینده دپاره ثم توبو بیا تاسو رجوع وکړئ الیه دی الله ته الله ته رجوع کې آینده د پاره ژوند درست کې د تیر ژوند ګناهونو استغفار وایې نو الله اکابر وی چې دوستانو که د استغفار په فیدو باندې خبر شوې نو د دینه به بغیر بیا بل ټکي ونه وایې کثرت سره استغفار په دوی باندې درې کاله باران بند و په عاد قوم باندې باران نه کېده باران پې بند و چې باران پې بند و خوراکونه کم شي بدنونه کمزوري شي ښځې شنډې شوې بچي نه کېدل مالونه خراب شو ګاډ وډ شو نو دی ورته وایي دا استغفار ووایې یرسل السماء د سما دلته معنا کوي باران یرسل السماء الله با روورئ باران علیکم په تاسو باندې مدرارن ډیر رابېدونکي یرسل السماء الله به روورئ باران علیکم په تاسو مدرارا ډیر را بیدون کی الله به د باندې ډیر باران رووري یو ویزدکم قوتا او الله به زیات کی ستاسو د پاره قوت الی قوتکم یو ځای د قوت ستاسو سره دا نن هم چې کوم قوت دی د دې قوت سره به الله نور قوت زیات کی نو که مراد د قوت نه بدني قوت شي هم صحیح ده په وچکالۍ کې هر سړی خواري خو چې آبادکالي راشي خوراکونه اوکي اوکي طاقت زیات شي که د طاقت نه مراد عددي طاقت والی هم صحیح ده اوسه پورې هم ښځې شنډې وې چې کله خیر سره آبادکالۍ راشي بچي به مو او که د قوت نه مراد مالی قوت والی هم صحیح ده آبادکالۍ سره به مالی قوت زیات شي ولا تتولو تاسو مګرځیږئ د الله د دین نه مجرمین په داسې حال کې چې تاسو مجرمان یې دی ورته څه وایي دوی قالو نو دوی ورته ووې یهودو ای هوده ما جئتنا تا راتلل نه دي کړي موږ ته ببینتن په یو دلیل واضح سره د خپل نبوت او د دې مسلې یو واضح دلیل خو تا موږ ته بیان کړی نه دی څوک شته نه چې تپوس دې وکړي چې دا تاسو چې د بوتانو ته پراته یې نو ستاسو څه دلیل دی تاسو ته څه پلار او نیکه دلیل بیان کړی دی ما جئتنا تا راتلل نه دی کړی موږ ته ببینتن په یو دلیل واضحه او بیا څه وایي خا خا نو ستا د وجې نه به موږ دا خپل خدایان پریدو وما نحنو بتاریکی الهتنا او نه یو موږ پرېښودونکي د خپلو خدایانو وما نحنو او نه یو منګه بی تاریکی آلیحتنا پریخودون کی د خپل خدایانو تاریکی دا اصل کې دی تاریکینا تاریکینا خو مسله دا ده یو قاعده ده دغه قاعدې مطابق دلته کې د دې جمع نه دا نونو غورځېد نو د تاریکینا په ځای څه شو تاریکی عن قولک د خبرې ستانه ستا د خبرې د وجې موږ د پلارو د نیکه د خپل خدایان پریدو وما نحن لک او نه یو موږ ستا دپاره بمؤمنین ایمان راوړونکي بس نورې خبرې د سره نه کوو نعوذ بالله زمون خدایان را پاسېدلي دي ټسې دله درکړی دی او چې ټس یې له درکړی دی په دماغو باندې دماغ دی کار نه کوي ځکه دا ګډې وډې وې ان نقولو نه وایو مونږه ستا په باره کې ان نقولو نه وایو مونږه ستا په باره کې دې ځای ته ګورئ اعترا اعترا یعتري دا د ماضي صیغه ده الا اعتراکه مګر رسولې دې تا ته دا ماضی په خپل معنا والی مگر رسولی دی تا ته بعضو آلهتنا بعض خدایانو زمونږه بسو ان ضرر یریه زمونږه بعض خدایان را پاسیدلی دی او تا ته ضرر رسولی دی مراد د ضرر نه د دوی څه دی لیونتوب دا زمون خدایانو ته آزار والی نعوذ بالله لیونی او چې لیونې دا ګړې وړې وې او یری یې دا بازو والې خکه هغه نور د خوبه راپاڅېدل نو ګورې بیا به یې هغه نور هم ووایي هلکه اوده کېږی مه الا تراکه مګر رسولې دې تا ته بازو الهتې نه بعضې خدایانو زمونږ بسوئې نه ضرر ضرر څه شی دی بجنونې نه لیونتوب دا الی چې دا اعتراکه ماضی ده او ماضی په خپله معنا والی لیکن مظهري استاد وایي که نه دا ماضي په معنا د مضارع سره کې نو ډېر خوند به وکړي ستا په باره کې موږ څه نه وایو یو خبره کوو چې سم شی او که سم نه شي نو دا زمونږ دغه نه دي دا بوتان به تا ته ضرر ورسوي نو دا اعتراکا ماضی دا ماضی په معنا د سره شوه د مضارع سره الا اعتراکا مگر دا چې او برسوي تا ته بعد الهتنا بعضې خدایان زموږ بسو ان ضررو د دې رستو سره هم دا معلومیږي قال هود علیه السلام ورته وایي مړه انی اشهد الله یقینا زه ګواه کوم الله الله هم ګواه واشهدو تاسو هم ګواه شئ چې انی بری اون بېشکه زه بېزاره یم مما د هغې معبودان باطلونه تشرکون چې تاسو د الله سره چې تاسو د الله سره شریک کوئ من دونه بغیر د هغه نه تاسو وایې اوبه دې وی بل څه به دې کي خلک وی په شل به دې وی فکیدوني تاسو چلو کې ماته جمیعا ټول تاسو ستاسو بوتان او ثم لا تنظرون بیا تاسو مهلت مه راکوئ ماته حضرت دا دونه زړور ولې غون قوم ته چیلنج ورکې هر څه ته وایي ما پسې رستو بل لوی طاقت دی انی توکلتو یقینا ما بروسه کړې ده علی الله په الله چې روره کم سړی په الله بروسه وکړي د دنیا هېڅ طاقت ده ته نقصان نشي رسولی انی توکلتو یقینا ما بروسه کړې ده علی الله په الله رستو لوی طاقت دی ربی چې هغه زما رب دی و ربکم ستاسو رب دی خلک وی یا رښتیا ده یا دروغ ده خو هسې متل دی وی خلکو د غشي نه تپوس وکړه چې دا منډې ولې وې نو وی هغه ورته وایي چې رستو راپسې دغه دی که نه زور دی نو دقسې زه چې دا زړور یم رستو ما پسې طاقت دی او بیا څه وایي هر یو مخلوق نه دی چې څونه مخلوق دی که نه ټول د الله په قبضه کې دی د الله د قبضې نه یو مخلوق نه دی دغه تاسو وایي جاندار نشته دی یو جاندار او یو زنده سری الا هو مګر دا الله چې دی آخذ نیونکی دی بناسیتها د هغه ویښتو د تندي د هغې ناسیه دا د ټنډې د پاسه دا ویښته نه دي دې ته وایي او په دې تاسو پوهیږئ چې یو سړی د دې ځای ویښتو نه تاسو ونیسئ دا بیا سی ستا قابو کی خسر نشي خوځولی نو عرب وی وی د پلانی شي د تندی ویخته د پلانی لاس کې دي یعنی دا پلانی د پلانی په قبضه کې دی د هغه نه بغیر سر خوځولی نشي ان ربی یقینا رب زما چې دی علی صراط مستقیم دا دی په لاره نیغه استغفر الله سړی ویلیم نشي خاصه ویم زما رب بې لارې نه دی زما رب په نیغه لار دی نو په نیغه لار څه مطلب دی چې څوک د ده په څوک د ده په دین باندې رواني د هغه نصرت کوي اوس چې څوک د هغه د دین خلاف کوي هغه له سر ماتوي خبره مې درته وکړه که منې ومنې که نه منې مه منې فان تولو که چېرې تاسو وګرځېدې فان تولو دا تولو نه دی دې ته باب تفعل وایي نو دلته دا یو ته دلته پټه غورځېدلې ده ښه اصل کې داسې دی فان تتولو فان تولو که چېرې تاسو وګرځېدی نو یرونو ما ته نقصان نشي رسولی ما خو خپله ذمواري پوره کړه فقد ابلغتکم یقینا ما ورسو تاسو ته ما هغه خبره ارسلت به چې زه رالیږلې شوې ما د هغې سره الیکم تاسو ته ویستخلف ربي او الله به راولي ستاسو په ځای ویستخلفو الله به قایم مقام ویستخلفو او قایم مقام به کی ربي رب زما قوما یو قوم غیرکم بغیر ستاسو الله به تاسو لري کی ستاسو په ځای به بل قوم راولي لکه چې الله عادیان جارو کړه د هغې په ځای سمودیان رالل کله ناکله موږ چې یو سړی د کور نه وباسو په کور ورننوځو بیا راته ضرر رسوي که نه رسوي سره دشمني کوي لیکن تاسو ولا تدرونه تاسو به ضرر نه رسوي الله ته شیئه داسې شي ان ربي یقینا رب زما چې دی علا کل شیء حفیظ د حفیظ معنی کوي ساتونکي خو دلته معنی ده نګران زما رب چې دی په هر یو څیز باندې نګران دی چې څوک د الله د دین دپاره قربانۍ ورکوي استاد صاحب موږ ته درس کې وی په تاسو هم الله خبر دی دا چې د الله کتاب ته ناست او د نورو خلکو ته چې د جړګانو ته ناست او ډمانو ته په دې مله نګران دی ویني ډېر خوشحالیږي ولما جاء امرنا هر کله چې راغې حکم زمونږ د عذاب نو نجینه هودن موږ نجات ورکه حضرت هود ته والذین آمنو او هغه خلکو ته چې هغوی ایمان راوړی ما هو د هغه سره دا په الله یې حق نه نه نه برحمت په سبب د رحمت او د مهربانۍ من نه د طرفه زموږ نه ونجیناهم نجات ورکه دوی ته من عذاب غلیظ د عذاب سخت نه بیا مثلا نن راغله بیا اوس کیس واقع ختم شوه موجوده خلکو وګورئ دا تاریخ وتلک عاد او دغه عاد قومو جهدو بی آیات ربهم چې هغوی انکار کړی د آیاتونو د خپل رب وعصو رسوله او هغوی نافرمانی کړې وه د رسولانو د هغوی او د دغه بدماشانو او د بدکارو پسې روانو واتبعو هغوی تابعداري کړې وه کل کل جبار د هر سرکش د هر جابر ظالم عنید سرکشه هغوی تابعداري کړې وه د هر ظالم سرکش و اتبعو دنیا هم غرقه شو او آخرت هم غرق شو په دنیا کې چې مسلمان خوله کولاوی وی الله دې په عادیانو لعنت وکړي چې ملایکې خوله کولاوی وی الله دې په عادیانو باندې لعنت وکړي چې رستو انبیا راغلي دي هغوی چې خوله کولاوی الله دې په عادیانو دغه وکړي لعنت او په قیامت کې به هم لعنتي و اتبعو د هغوی پسې شو فی هذه الدنیا په دې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 شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث هم ربه صحیح پوه کړي ربه دا کم کتاب مونږ شروع کړی دی مونږ ډېر کمزوري یو ډېر کمزوري یو بې علمه یو ناپوه یو خدایه ته زمونږ پوهه نصیب وګرځوې ربه د قرآن او د احادیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځوې ربه قرآن او احادیث زمونږ نصب العین وګرځوې د دې خیر او د دې برکت ربه دنیا کې مونږ ته هم راکړي زمونږ بچو کورنو ته هم راکړي ربه دې ټول قوم ته د دې خیر برکت ورکړي ربه د دې خیر او برکت نه په ورځ د قیامت مونږ ته مه محروموي خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي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 د ټیسټ لتلی دي دعا ورته وکړي چې الله هغه ټیسټونه صحیح دغه کړي وصلی الله تعالی